قال رسول الله وی الایمان ها هنا ایمان چې دی دا د دې طرف دی رسول الله داسې لاس نیسی چې کامل ایمان چې دی هغه د دې طرف دی داسې یمن ته ګوته نیسی واقع د یمن د خلکو ایمان بالکل کامل مضبوط ایمان الایمانو کامل ایمان چې دی ها هنا هغه دې طرف ته دی و اشار بيدیه او رسول الله اشاره وکړه په خپل لاس ال الیمن یمن ته هغه د یمن فضیلت راغی والجفاء صخواله دا سخت طبیعت چې د یو خبرې نه سره دویمه نه شي کولی والجفاء جفا یو معنی راځي بې وفایي عام زمونږ شاعران چې استعمالي جفا په معنی د بې وفایۍ سره راولي لیکن د دې خپله معنی دی دا شپانه دا به هر وخت کې د اوښانو د لکې سره ګرځي او د اوښان پې چې د شا طرف نه میتیاز هم کوي جامې ګنده ورسه ګنده او دغه بچغه ها پلانی ها پلانی دا چغه وي دا خلکو زړونه هم سختي ته ورته ټول ورځ بیان کوه بیان کوه دا په خپل خبره ولاړی هغه وی زما د پلار د نیکه لاره ده دا نه پریدم نو ما وی که دا فد دا دین که نو د فد دا دین معنا کوي چغې وهونکي دلته ته مراد دی د اوښانو ساتونکي او که دا فدادین شي فدادین شدو نه وایې نو بیا دا مفرد دی د فدادو فداد دغه ته ویې وی دا یوې نه ده یوې جغ دې ته وایي نو بیا معنا ده زمیدار فدادین چې شي نو زمیدار زمیدار غریب نه دی هغه د سبی د اذان سره پټی لذي او د ماخام د اذان سره د پټی نه راځي د دې وجه نه هغه غریب جاهلی د دین نه نا خبر د معاشرې نه نا خبر د آدابو د زندګۍ نه نا خبر د دې وجه نه هغه بس چرته په خوا یو خبر اوریدلی بس حق کوي هغه باندې څه خبرې اثر نه کوي او عام خلک دا شد باندې وی فد دا دین نو فد دا دین معنا دی اواز کوونکی مطلب ته دلته سړي د وخانو ساتونکي فی الفدادین په هغه چغې وهونکو کې چې هغه چغې وهي او چرته عند اصول اذناب الابل په خوا دا غوی خونو د لکو د وخانو دا د وخانو لکې نه وي د دې لکې ویخ سره د ټول ژوند دي ټول ژوند پاس نه پې دې امتیاز هم کوي ورسه کوي دقه خلکو کې د زړه سخوالي وي واقعي چې سخت دي نه په چا زړه خوږیږي او نه بل څه یو ځل مونږ تللی عمرې له یو شلمان کس ډېر ښه سړی دی مدینه منوره کې اوس خو راغلی دی جدې ته هغه مونږ له سیل له بوتلي یو علاقه و دره هغې ته به د اوښانو دره وي دلته یو اوښان یو څو یو الته اوښان لکه د دکان په شان دیری وي او دا خلک به ورتلل شوده به دغه کول وړوکي کټورې چې دی دا په پنځه ریاله او غټ کټورې په لس ریاله اوس کمکل دی سړی و بچی را پرې خوښته نو هغه بچی نه ته د اوښ نه بیا یاره د دې لغنه وسره غټ لرګي او چې درس شو د بچی د اثر یو او سری وم داسې تاوی ده ما وی چې تاسو ته رسول الله ویلی دی چې دا سخت دل خلق دی په چا باندې زړه نه خوږیږي من حیث د هغه ځای نه تطلعو چې راخیږي قرنش قرنش شیطانی هغه دواړه ښکرې د شیطان مراد د ښکرو د شیطان نه څه دی نور دا کم طرف نه چې نور راخیږي مشرقي پلو باندې دا خلک ډیر سخت دل خلک دي د مدینه منورې نه مخ په مشرق چې دا د نجد خلک دي د بحرین خلک دي یا ورسره د نور خوشا خلک دي دقه خلک چې دا ډیر سخت دل دي اوس خو هغه دغه شو ډیر وړاندې دي خو هغه وخت کې چې د ټولو خان او دقه باندې او بس دقه دا نور څه خبر نو د نور ته د شیطان خکری وي وای زکه چې نور راخیږي مخکې تاسو ویلو کنه دا ته د اثر مخه مخ کړی او د نور شیطانانو ته وای چې دا خلک چې ماته سجده کوي دا ماته کوي نور ته نه کوي من حیث تطلعو دا غزین چې راخیږي قرن الشیطان یا غدوه ښکرې د شیطان هغه کم خلک دي چې دا په مشرق باندې اوسیږي ربیعه چې هغه ربیعه ده و مزر او مزر دی یو ربیعه قبیله دا خو بالکل بحرین علاقه وه تاسو ویلی عبدالقیس دام د ربیعه قبیله یو شاخ او یو مزر مزر دا د عبدالقیس او د مکه مکرمه په منځ کې دلته اوسېدل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی اتاکم اهل اليمن لا یمن وال را روانو خو را رسیدلی نو د زر په وحی په ذریعہ باندې رسول الله ته معلومه شوه نو صحابه او ته وی اتاکم رالل تاسو ته اهل الیمن اوسیدونکي د یمن هم ارق افئدتا چې هغه ډیر نرم دي په زړونو کې و الیمو ډیر پاسته دي قلوبا په زړونو کې بالکل لا یو شی دی ښه ارق او الین او افئده او قلوب دا ټول یو شی دی قلوب هم زړونو ته وای افئده هم زړونو ته وای یو مطلب دی هم ارق افئده چې هغه ډیر نرم دی په زړونو کې و الینو ډیر پاسته دی قلوبن په زړونو کې او چې کم زړه پوست دی هغه خبره قبلی الایمان یمان کامل ایمان چې دی هغه د یمن د خلکو دی چې دا کم خلک په یمن کې اوسیږي ول حکمت او پویا د دین چې دا یمانیتون دا د یمن د خلکو ده هغوی چې څونه په دین باندې پویږي دونه بل خلک نه پویږي والفخر او دا فخر چې نورو خلکو باندې دغه کوي هغه خپل مال دولت او بچی یادای دا فخر والخیلاء او تکبر او غرور فی اصحاب الابل دا په خاوندانو دوخانو کې دي اوښانو کې په خپل تکبر ډېر لوی تکبر دی اوښ کې په زناورو کې چې دونه تکبر نشته لیکن اوخ کې چون کې دکې تکبر دی نو دا تکبر د د شپنو ته را نقل شوی دی د صحبت د وجه نه دوی تم راغلی دی والسکینه آرام والوقار درنواله دا پچا کې دی فی اهل الغنم دا پاغه خلکو کې دی چې هغه ساتون کې د وزو وي دا د ګړو والا او د وزو والا ډېر دران خلک او دوی چې دی نو سی آرام او اطمینان پکې وي ډېر عجزي په دوی کې چون کې په چیلو کې او په ګړو کې عجزي ده هغه خوی د شپنو تم را نقل شوی دی چې کومې د اسلام خلاف فتنې راځي نو ها هونه هغه به د دې طرف نه راځي د نجد پلوګوتې نه شي دې طرف نه دا عراق او دا علاقې دې نه به دا ټولې غوبلې جوړېږي یطلع قرن الشیطان کم طرف نه چې راخیږي هغه ښکر د شیطان مراد د ښکر د شیطان نه څه دی نور الفقه یمان فقه چې ده د هغه د یمن ده ولې حکمت او پوهه چې ده د دین یمانیتون ده د یمن ده حدثنا عبدان نبی حمزه عن العامش عن ابراهيم عن حقمه قال حضرت القمه وی القمه دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خاص شاګرد دی بالکل هر وخت وسره به قال علقمه وی واقع بیانوي كنا جلوسا مع ابن مسعود وی منګه ناستو سره د خپل استاد عبد الله ابن مسعود كنا جلوسا و منګه ناست مع ابن مسعود سره د عبد الله ابن مسعود منګه شاګردان د خپل استاد سره ناستو چې ګورو بل صحابي راغی فجاء خباب راعي راغي حضرت خباب دا لوی شان والا صحابي دی نو راغي حضرت خباب چې راغي د عبد الله ابن مسعود نه تپوس کوي چې ستا په دې شاګردانو کې داسې څوک شته چې ښکلی تلاوت وکړي قرآن مجید ښایسته ووایي فقاله دی خباب وی یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن دا د عبد الله ابن مسعود صاحب کنیه ده ایستطیع هؤلاء الشباب آیا طاقت لري دا نوجوانانو شباب نوجوانانو ته وي ایستطیع آیا طاقت لري هؤلاء الشباب دا نوجوانان دا ستا شاګردان دا نوجوانان چې دي ایا دوی طاقت لري ان یقرأو چې هغوی قرآن ووایي کما تقرأو لکه څنګه چې ته وې عبدالله ابن مسعود صاحب ډېر ښکلی تلاوت کو ښایسته ستا په شان تلاوت د ستا شاګردانو کې څوک کولی شي ان یقرأو چې هغوی ووایي قرآن مجید کما تقرأو لکه څنګه چې ته وې نو قال هغه ورته وی زما ار شاګرد طاقت لري زما ار شاګرد قابل لې چې دا کم نه تاسو کول شو کا د سې تلاوت بدرته وکي لکه څنګه چې زکم قال عبد الله ابن مسعود وتوي اما خبر شه انک لو شئت کچرستا خوخوشی نو امرت بعضهم ته امر وکا بازو د دوی ته یقرو علیکا هغه به اوی ابا اولو لی قرآن تا ته زما په دې ملګرو کې چې د کم یو خوخي ورته امر وکا چې پاسه ما ته تلاوت وکا تا ته به وکي دا که امر ته شي هم صحیح ده یا داسې دی اما انک خبردار ته چې لو شئت که ستا خوښی نو امر تو زبا امرو کم بعضهم بعضې د دوی ته نو یقرأ علیکا تا ته به تلاوت وکړي که د خوښی د دې رسنم دا معلومیږي چې دا امر ته دی نو قال اجل هغه وته وی ډیره خده خباب سه وته وی ډیره خده زه یو کس دی پکې تلاوت کی وته وایا نو عبد الله ابن مسعود سه حضرت القمه ته وی چې تو تلاوت وکا قال عبد الله صاحب اووی اقرا یا القمتو تلاوت وکا اے القما اوس د عزت ته چې په د تلاوت کوي اقرا اولولا تلاوت وکا اے القما چې عبد الله ابن مسعود صاحب القمه ته وی چې ته تلاوت وکا نو هلته بل شاګرد خپه شو چې ده ته وی تلاوت وکړه او موږ ته نه وی دا ولې نو فقال زید بن حدیر اوی حضرت زید ابن حدیر دا بل شاګرد دی الکه دا څوک دی دا زید ابن حدیر دونه مشهور نه دی خو د ضرور په تابعینو کې ډیر مشهور دی اخو زیاد ابن هدیر چې هغه رور دی د زیاد ابن هدیر دا ډیر مشهور تابعی دی ریاض خان لري دی حضرت زید ابن هدیر چې د عبد الله ابن مسعود صاحب شاګرد دی خپه شو وی حضرت ته علقمه ته وی چې تلاوت وکاو مونږ ته نه وی نو ولې مونږ تلاوت نشو کولی خ... سوی زید ابن حدیر وی اتا امرو علقمه آیات امر کې عبد الله صاحب علقمه ته ان یقرأ چې هغه قرآن وی ولی هغه زمونږ نه ښه وایي څه چې ته ده ته وایې مونږ ته نه وایې ولیس باقرأنا او هغه نه دی ډېر ښه ویونکی زمونږ نه زمونږ نه ښه ویونکی نه دی ورته وایي خدای دې په خیر کا دا د داسې کورنۍ سړی دی چې ستا کورنۍ او د ده کورنۍ برابر نه ده ستا کورنۍ او د د کورنۍ برابر نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د د کورنۍ صفت کړی دی تعریف کړی دی خ نو قال عبد الله ابن مسعود وتوي د زید ته چې اما خبر شه که خپکیږي نه کنه نو انک ته چې ان شیطان که ستا خوښی نو اخبرتو کا زبتا ته خبر در کم زیده بما قال النبی صلی الله علیه وسلم هغه خبره چې ویل د پیغمبر علی السلام فی قومک په بار ستا د قوم کې و قومه او په بار د قوم د کې د دې علقمه د قوم باره کې چې رسول الله کم د تعریف خبرې کړې دي که د خوښې د تبه ویم که خپه کېږي نه او ستا د قوم باره کې چې رسول الله سویلی دی هم درته ویم د حضرت زید ابن هدیر د قوم نامه ده بنو اسد بنو اسد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تاسو ویلو مناقبو کې پلانې قبیله د پلانې نه خدا پلانې قبیله د پلانې نه خدا نو خبره رو رسول جوهینی قبیله ته جوهینی ته آخر کې وایي چې دا ټول قبایل د جوهینی نه بهتر دي نو بیا سوی جوهینه چې دی خیر من بنی الاسد جوهینه د بنو الاسد قبیله نه بهتره ده دا زید نه دی د دوی د قبیله نامه وا بنو اسد پوینه شریه رسول الله وی د ټولو نه اخره قبیله دغه وګرځول جوهینه او بیا سوی جوهینه د بنی اسد قبیله نه بهتره ده معلومیږي بنی اسد په ټولو کې لاندې قبیله ده ستا د قوم په باره کې رسول الله داسې وایي چې جوهینم د دغه نه بهتره ده د بنو اسد قبیله نه او د القمه قبیله باره کې څه ویلي دي رسول الله عبد الله د حضرت القمه دا د یمن د علاقې په دې یمن کې یو قبیله ده نخعه ورته وایي نخعه نون خی عین نخعی هغه ته وی د حضرت امام صاحب یو د استاد استاد د استاد ابراهیم نخعی نو نح نخع قبیله ده عبد الله ابن مسعود وی زه ورځ رالم رسول الله ته نو هغه د نخع قبیله تعریف کو نو دون تعریف اوک اوک اوک عبد الله سی وی چې مام تمنا وکړه چې کاش زم د دې قوم نه وي نو ګوره رسول پاک د د قوم په باره کې څومره تعریف کړی دی او ستا د قوم باره کې رسول الله سم سویلی دي نو ستا او د منس کې ډیر فرق دی خیر دا پکې منس کې اسی جمله را لاله عبد الله صاحب القمه ته وی پاسه تلاوت وک حضرت خباب ته نو القمه وی فقرات ما تلاوت وک 50 آیتن د پنځوسو آیاتونو من سورة مریم د سورې مریم د سورة مریم د پنځوسو آیاتونو تلاوت مې وته وکړو نو چې ومې کو نو عبدالله صاحب خباب ته وای څنګه خوند درک کنه فقال عبدالله نو اوی عبدالله ابن مسعود حضرت خباب ته وای کیف ترا دا څنګه ولیده شاګردان تلاوت کولی شي که نشي کولی نو قال حباب وته ویر ډیر خسته تلاوت وکړو قد احسن یقینا ډیر خکل تلاوت وکړو قال عبد الله عبد الله وته وی دا زکه چې ز څنګه ویم د مغه تلاوت کوي قال عبد الله عبد الله وی ما اقرا شیئا زه نه ویم یو شی الا وهو یقرأه مگر دا علقمه مغه وی چې زه څنګه تلاوت کوم په کومه لهجه کوم هم په هغه لهجه باندې دی تلاوت کوي ما یقرأ ما قرأ ما اقرأ شیئا زه تلاوت نکوم د یو شی الا وهو مگر دا القمه چې دی یقرأ هغه سی وی خیر مسله وشوه عبد الله بن مسعود صاحب چې داسې مخ راواړو د حضرت خباب په ګوته باندې د سرو ګوته وه د حضرت خباب په لاس کې د سرو ګوته وه ورته وی خبابه لا تر اوسه پورې موقع نه ده راغلې چې دا د سرو ګوته لرې کې داسې کې د سرو ګوته خو حرامه ده د سړو دپاره ده تا څنګه چولې ده ثم التفت بیا مخ راو ګرځاو عبد الله ابن مسعود الی خباب حضرت خباب ابن ارت وعليه او په د باندې خاتم غتوا من ذهبنا دسرو د سرو ګوته دا چولې وه فق نو ګوره د صحابه او دا دعوت ته شرمې نه بیزته کوي نه چې دا دی ولی چولې دا او ته خو صحابي یې وای نه پسته لهجه باندې وته وای فقال دعوت ورکي فقال عبد الله ابن مسعود وته وای الم یعنی انا یعنی من دی وخراتل الم یعنی ایا وخت نه دی راغلی لهذا الخاتم دی ګوتې لا ان یلقا چې هغه وغورځول شي حباب صاحب د دې ګوتې خو غورځول پکار دي نو لا وخت نه دی راغلی موقع نه ده راغلی چې دا ګوته راوالي او ویې غورځی د ځان یې لرې کړي ځکه دا خو د سرو ګوته ده او د سرو ګوته خو سړی چې استعمالوي دا حرام دی فقال عبد الله صاحب وتوي الم يعني ايا وخت نه دی راغلی لهذا الخاتم دی قتلا ان يلقى چې هغه وغورځول شي خباب ورته وایي د نن ورځې نه پس بیا بیا ونه ویني د دې نه پس بیا بیا زما په لاس کې ونه ویني نو قال خباب ورته وایي اما خبر شه عبدالله صاحب انک ته چې لن تراه علیه هیڅ کله به تو نه ویني دا ګوته علیه په ما بعد اليوم پس د نن ورځې نه فالقاه نو خباب صاحب دا ګوته وغورځوله رواه غندور عن شعبه دلته طالبان سوال کوي چې حضرت خباب صاحب د سرو ګوته ولې اچولې وه حال دا دی چې رسول الله د دې نه نهې فرمایلې ده چې د سرو ګوته سړو له اچول نه دي پکار د دې دوه جواب خلک کوي څوک دا جواب کوي چې حضرت خباب ته دا حدیث نور رسیدلی چې رسول الله د سرو د ګوتو نه سړوله منع کړې ده ځکه دا چوله لیکن دا جواب خپل ځکه نه ښکاري چې د حضرت خباب په شان صحابي ته څنګه د حدیث نور رسیدلی ځنې خلک دا جواب کوي چې حضرت خباب دا خیال و چې رسول الله چې دا منع کړی دا چې دا ګوته د سرو استعمالول نه دي پکار د دې معنی د مکرو تنزیهی مکرو تنزیهی مطلب دا دی غیر مناسب دا نه چې حرام ده مناسب نه ده نو دا به دا ګوته شول نو عبدالله سی وتوی دا غیر مناسب نه ده حرام دغه ده دا د سرو ګوت اچول حرام دي وای ښا بیا به پسترګو ویونه ویني بابو قصه دوس دوسن دا باب دی د قصې د دوس قبیله و توفیل ابن عمر او د توفیل ابن عمر الدوسی چې هغه د دوس قبیله دی دوس دا په یمن کې یو قبیله ده د دې قبیله مشر سردار حضرت طفیل ابن عمر دی ښه دغه نه دی ابو هریره ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم د دې قبیله دی ښه د دوس قبیله اصل کې د دوس قبیله ده په یمن کې اوسېدله د دوی د مشر سردار نامه ده طفیل ابن عمر د طفیل ابن عمر او د مکې د قریشو سره تعلقات او دوستانه و قریش به د دا علاقې ته تلل او دی به مکې ته راته طفیل ابن عمر وی یو ورځ رالم مکې مکرمې ته رسول الله لا هجرت نو کړی چې رالم د مکې خلکو سخت ویرولم چې خیال کوه دلته یو سړی پیدا شوی دی او سخت جادوګر دی او په خبرو کې داسې اثر دی چې خبرې دی واورې دی د پلار او د نیکه لاره به پرېږدي پلار د زوی خلاف شي او زوی د پلار خلاف شي ورور د ورور خلاف شي خیال کوه چې دغه خبرو ته غوږ کېنه دی رسول الله ورته ښیي توفیل وی زه د خلکو یارولم چې حرم ته رالم چې قتل مې رسول الله هلته ولاړو ما په غوږونو کې مالوچ ورکړل مالوچ چې چرته د ده دغه وانورم خبرې غلط نشم وی یو ورځو کې یو ورځ وځه سار وختی رالم حرم ته چې ګورم د خانه کعبه سره دی ولاړ دی د سار مونږ کوي تلاوت کوي وی ما لکه وی چې یا لکه نو تاسو ماشوم خو نه یا سنافو یو جاهل خو نه د خو د بدو مس کې زه فرق کولی شم راشه رسول الله ته غوږ کېده که خو او به منو که خنو نه به منو زه خو د خو د دغه کې فرق کول شم دا مالوچ مې راواغشتل جیب کې مې کې خودل رالم ورته کې ناستم وی په خدای یقینو کې چې هغه تلاوت کم خوند وکړو حیران شوم چې ربه دا څنګه کلام دی ده په ما ډیر لوی اثر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس لاړ خپل ځای ته زه واپس ورلم چې ورلم ما وتوی حضرت دا ټوله به کیسه مې وته بیان کړه او بیا مې ووی چې اسلام پسې مې ړو شو دی د شابه اسلام راته را پیش کړه رسول الله ته د اسلام ټولې خبرې وکړې ما ایمان راوړو چې ایمان مې راوړ نو ماته رسول الله وای زه لاړ شه خپل قوم ته دلته مو سیګه حالات خراب دي او که الته د دین کار کول شي کوا کني مکوا چې ما کله هجرت وکړ بیا راشه دې لاړ خپل قوم ته دوس قبیله ته هغه خلکو له قران مجید او د دین دعوت ورکو و یو پلار می خبره ومنله د امر نه دی پلار می خبره ومنله قوم خبره نه منله زه بیا رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکه مدینه ته وی ما ورته وی چې زما دوست قبیله تبا او برباد تی د دین خبره نه منی او ورته دغه وکه خیره حضرت پیغمبر علی السلام وی خ نو لاسونه او چت کړه او وی یا الله دوس قبیله ته هدایت وکي او رب ماته مسلمانان راولي دعا نه و چې یو څو ورځې پس دا غوی اتیا کسان دی ټول مسلمانان شو او اتیا کسان وفد رسول الله ته راولېږي د اتیا کسانو وفد دا هغه وفد دی وام نو دا باب دی د قیسې د دوس قبیله چې د دوس قبیله وفد رسول الله ته راغی او واقع پکې د چا ده د طفیل ابن عمر دا طفیل ابن عمر هم د دې خلکو دغه سردار او مشرو حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان بن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خا وی حضرت طفیل ابن عمر دا راغ ال نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته اوس دې تللی دی او په قوم یې ځان ستړی کړی دی خو قوم ایمان نه راوړو چې نه راوړو نو دی پیغمبر علی السلام تراغي مدینه ته او فقال وی وی ان دوسا یقینا زما قوم دوس قبیله چې دا قد هلاکت هغه تبا ده او تبا څنګه ده اسد هغه نافرمانی کړی ده د الله او د رسول نافرمانی کړی ده و ابد او هغه انکار کړی دی زه ته ایمان راوړی هغه ایمان نه راوړي ښه چې هلاک دي او نافرمان دي او د ایمان د راوړلو نه انکار کوي نو څه کول پکار دي فدع الله حضرت ته دعا وغواړه د الله نه خیره وکړه نو دعا وغواړه د الله نه علیهم په دوی خیره وته وکړه چې یا الله دا دوس قبیله هلاک کې فقال رسول الله سوی اللهم اهدی یا الله ته هدایت وکړي دوسن دوس قبیلې ته یا الله د ایمان او د اسلام هدایت وته وکي واته بهم او یا الله راولې دوی ما ته مسلمانان نو ما وی دغه دعا برکت چې هغه مسلمانان شو او بیا یا اویا یا تیا کسان هغه وفد بیا رسول الله تراغي دا یو مسله ده چې دا ځنې خلک وایي ابو هریره په اووم کال د هجرت راغی هغه وخت چې رسول الله خیبر فتح کړو د پیغمبر علیه صلوات و سلام په لاس باندې ایمان راوړو ځنې خلک داسې وایي لیکن استادان وایي چې نه دا صحیح نه ده حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په خپل قوم کې ایمان راوړی دی خپل وطن کې حضرت طفیل ول دعوت ورکړ دا غ دعوت سره غ ایمان راوړو چې ایمان راوړو نو بیا راغی مدینه ته چې مدینه ته راغی نو بیا په ایمان باندې او په اعمالو باندې د باقی پاتې کېدو رسول الله سره بیعت کړی دی ورنه دی ایمان مخکې راوړی دی ابو هريره صاحب د خپل سفر واقع بیانوي قال ابو هريره وی لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم کله چې زرالم رسول الله ته دا وم کال د هجرتو او خیبر علاقه فتح شوی و خیر ما د شپې مزل کاو کاو کاو کاو مړه نو شپه ډېره اوږده شوه که نه نو ختمېده نه او بل ډېر زیات ستړی کړم مشقت یې راته راکړه نو ما تعجب وکړ چې یوه شپې څومره اوږدی چې ختمېدل دی نشته او دا سونه در کې مشقت او دغه دی ریاض خان دی خو بل پلو مې د شپې شکریا ادا کړه چې مړې شپې کې اوږده مې که نه او که مشقت هم در کې دی خو د کفر د وطن نه دی راله نجات راکنو د کفر او د بی دینه د وطن نه دی راله نجات راک ها قلت فی یو دا مسله ده بل دا ده چې په لار راتلم یو را سره خادم او غلام زو خادم سره غلط شو زو هغه سره رک شو چې رک شو دا را باندې بل غم راغی چې خدای خادم مشر ته راغی خادم په ما پسې خپو او زه په هغه پسې خپوم د تکلیف شپه هغه ډیر اوږده وي من طولها د اوږدوالي د هغې نه تعجب دی چې ختمیږي نه وعنائها او د مشقت د هغې نه څومره ستړی ده پکې یا لیلتن ای تعجبه د شپې من طولها د اوږدوالي د هغې نه وعنائها او د مشقت د هغې نه ټیک د بل پلو وی اوږدم ده ستړی م شوم پکې مشقت هم راته راغی خو د اسانتیا سره د سختۍ سره اسانتیا یې نو علا انها سره ده دی چې دا شپه چې ده من دارت الكفر داغه وطن د کفر نه نجاتی ماته نجات راکو ټیک د ستړی مې شوم ما وی اوږدم ده خو بله پکې خیر دا و چې د کفر د وطن نه ماته نجات راک غالبا دا ماغه زمانه ده چې دوس قبیله له ایمان نه دی راوړی ښه دوس قبیله دا کافرانو بیا ته پوه شوې و ابخ غلام او او تختې غلام لی چې زما او فت طریقې په لار کې په لار کې را سره غلام خادمو ارانو تختید امام بخاری دلته ابقه تختیدل ټکی استعمال کړی دی لیکن علما وی دا تختیدل نو سره غلط شوی دی زله سره غلط شو نو د دې وجنه د ابقه دلته معنا کوي غلطیدل و ابقا او غلط شو غلام یو غلام لی چې زما او زو هغه سره غلط شو چې غلط شو سره هغه مانه خبر نو زه د دونه خبر نوم فی طریق پلار کې خو دومره وا چې زم مدینه ته تلم او زما غلام مدینه ته ته فلما قدمت علی النبی صلی الله علیه وسلم کله چې زرالم پیغمبر علیه السلام ته فبایعته ما وسره بیعتک په اعمالو چې بیعت مې وکړ چې ګورو هغه تر روان دی غلام نه دی را روانو فبینما انا عنده په دا منځ کې زه د رسول الله سره وم اصطلع الغلام ناګنه راښکاره شو غلام ما ته رسول الله وی الک ستا غلام خو بدانی فقال لي النبي صلی الله علیه وسلم نو اوی ماته پیغمبر علی السلام یا ابا هریره ای ابو هریره هاذا غلامک آیا داستا غلام دی هاذا غلامک آیا داستا غلام دی ما وتوی او خیر زم ستړی وم ما وی زما دا, دا غلام به میم ستړي دې زنه دا معلومیږي چې دا تختیدل نو سره غلط شوی دی نو فقال ابو هريره وی چې حضرت زدا مې د الله د پر آزاد که هوا دا چې دی لوجه الله دا د الله د پاره شو فاعتقته ما سک هغه می آزاد ک بس دی